سورة المرسلات مکی سورت تے و ترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی وہ اوی آیا نزول کی رسو دا سورت القبض دا دو درشن دعوه مغد قیامت اثبات کی دیتا ربط مخ کی بشارت دلتا صرف تخویف حال تلس او ساز به متقین نو دل تلس زنا تخویف ذکر کې منکرین موازنه نو ځکه متصل وسره والمرسلات دا یا صفت د هوا یا د فرشتو صفت فلاسفات دو شاید دی اغا بازونه چې تیر درا لګلې شوې دي یعنی سختی کول کی بازونه آسفن په سختۍ سره چې سخت زالي ګل شوی واجونه په سختۍ سره د فرشتو صفت دی هغه فرشت شاهد دی شاهد دی هغه فرشتي دلته شاهد دی هغه بازو هغه فرشتي سختی کون کی فرشتے شاہد یا سختی کون کی فرشتے د کافر سره په سختۍ کولو سره رحم چوباشي خور وری کې د آباد هر طرف ته راځي فالفارقات نو شاهد دي هوا فرشتي جدا کول کی فرقا په جدا کول سره روح د بدن نه جدا کی کافر د مسلمان نه جدا کی حکم د الله غوزون کی دي ذکرن قران لرا یعنی حکم د الله لرا دنیا کی او زرن د فارد چې باندې پاتې نشي دی الله یکون علی الناس او زر او لترقی بلکې د یری لپاره آیا ندی ما حلاکړی رومنی او بیا می ورپسې کړی د دې رسنی ټول می درکړي دارنګ لمن کو مجرمان حلاکت دی د دغه ورنی للمکذبین درو جن آینه می پیدا کړی دیو یا تاسی مما ان دوبو مهین زلیلون کمزی پوریو لگی ویلو نو می ګرځول دیو بولرا فی قرار وزیدون کی مکین په مضبوط ځای کې رحم هو یا وخت مقرر پوری من مقرر کړی دی لسمه شری کې زیات یو کم سون خیو منگا قادرون مقررون حلاکت تے ددا ورزی ولی با اندامون د انسان براد اندامون خلق سره پشان د لوی مکان یو اندام بسی د لوی کوټه حدیث کرا دی او یا کار چې کس سفر کې د دې ځنه صدا بناسته